التنين جوانان که در خواب غفلت رفتان باید بیدار شوند ای برادر غیرتی و شجاع من الله ما را به خاطر چی پیدا کرده خوردن نوشیدن و خواب کردن آیا هدف خلقت ما به همین خاطر است آیا همین طور عبس و بیهوده پیدا شدیم دیگر هیچ مسئولیت نداریم فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير و با آنها بجنگید تا فتنه نماند و دین همه مخصوص الله باشد و اگر آنها از راه شرک و فساد بازگردند و از اعمال نادرست خودداری کنند الله جل جلاله آنها را میپذیرد الله به چی انجام میدهد دې حالت ته راغله چې اوس خلک د مسلمانۍ ته پرېښودو ته هم تیار دي هغه کمونستانو چې کوم رعب د خلکو په ذهن کې سابق ایجاد کړی وه چې خلکو به برالان منځونه هم نه کول تر څو چې د اخوان شیاطین تهمت ته ونه لګي اخوان شیاطین خلک ورته وایي لمونځ به یې هم نه کوله هغه حالت اوس هم راغی اوس هم د کابل په جوماتونو کې د نماز ګزارانو فیصدي ډېره کمه شوې ده او ډېرو خلکو چې د مسلمانۍ د دیندارۍ لافې ویلې د دې په خاطر چې د مجاهد تهمت ته ونه لګي لمنځونه براله نه کوي او ګیرې ورته وخریلې او ښځې په زوره باندې لوڅې کړې تر څو چې د دی د یو معتدل خیال آزاد خیال مسلمان په حیث باندې عدل اندام و تبارز وکړي د دې حدیث نه دا معلومېږي چې د شهادت غوښتل مستحبه خبر ده مسنونه خبر ده د شهادت تمنا کول سنت دی جنګ ته به د شهادت په نیت ورنوځې د دې معنا دا ده چې په اسلامي مبارزه کې چې یو څوک قدم ږدي د مبارزې ته به د اولې ورځې نه د قربانۍ په نیت باندې ورنوځي د نجات په نیت باندې به نه ورننوځي د امتیاز په نیت باندې به نه ورنوځي د قربانۍ په نیت ورنه وځي چې په دې کې شهید شي او د شهید درجې وګټي نو یو څوک چې د جهاد او د قربانۍ په نیت کې د شهادت میدان ته ورسېږي هغه به بیا د بندیخانې نه وېرېږي یو څوک چې شهادت غواړي هغه به د بندیخانې نه وېرېږي تعذیب نه به وېرېږي د الله په لاره کې تکلیفونه تېرول دا د دې لارې هغه او څنګه د بندیخانې نه راووتله دا ټوله قصه قرآن ته د دې په خاطر کوي چې د یوه داعي ته بندیخانې ته ننوتل او د بندیخانې تصور په ذهن کې اسانه خبر وي چې الله پاک هسې حسین نازک بدنه پیغمبر چې یوسف علیه السلام دی په کم عمرۍ کې په نوجوانۍ کې د بندیخانې په تورو تیارو کې واچوله د ده حسن و جمال د زندان تورې تیارې او تکلیفونه تېر کړل بیا په پاس د هغې نه هم یو مسلمان او داعي خپلې غوښې او خپل آرامي په دې دعوت باندې کریوي چې دا زه د الله په لار کښې بندي نه شم دا به په الله باندې د یوسف علیه السلام نه هم ګران قدر ګرامي دی چې دا به په هغې تکلیفو د زندان کښې نه ځورېږي دا د دعوت لاره ده ما ورته ته د دې درس دی چې الله پاک یوسف علیه السلام درته بندي په څه شو بندي په دې نه شو چې یوسف علیه السلام کوم داسې کار کړی وه چې هغه د دې وړ وه چې پرې بندي شي په هغو ټولنه کښې چې کوم خلکو ورته اخلاق وي لکه نن اوس په غربي ټولنه کښې د یوې ښځې شهوتي خواهش نه وه پوره کړی اوس هم په غرب کښې که څوک د ښځې تقاضا رادوي هغې ته بد اخلاقه او بې تهذیبه وایي د وزیر د ښځې خفګان سبب ګرځېدلی وه د دې په خاطر په جیل کښې واچول شو یوسف علیه السلام ورته ویل چې رب السجن احب الی مما یدعونني الیه یا رب بندیخانه کې اوسېدل راته ډېر خوښه ده نظر هغسې د فحشا ژوند چې زما نه د ښځې غواړي کوم د ښځو ډله چې زما نه غواړي چې د دې سره د شهوت رڼۍ ژوند وکړم د دې شهوت او عیش و عشرت ژوند د دې نه چې د زندان په تیارو کښې پروت وم دا راته بهتره ده دا تصور په دعاتو کې نن چېرته ولاړ دی؟ په مسلمانانو کې دا تصور چېرته ولاړ چې نن د امریکایانو سره په کابل کې د فحشا د ساز او د سرود د عیش او د طرب د شرابو د پیالې او د چینایي د نجونو خدمتګارانو په هوټلو کې د ساز او سرود شپې تېروي د دې د ډاره چې بندي نه شي دغه تصور په دې مسلمانانو کې چېرته ولاړ چې ووایي چې یا ربه د ګوانتانامو زندان کې په قفسونو کې شپې تېرول را ته اسانه دي نه داسې د فحشا او د شرابو د فجور په مجالسو کې اوسېدل دا ونه وایم چې افغانستان یوه مستعمره د امریکایانو دی دا ونه وایم چې د دې نظام په خلاف جهاد فرض عین دی دا ونه وایم چې د امریکایانو د صلیبیانو په خلاف قیام په هر مسلمان باندې فرض دی واجب دی قیام دی دا ونه وایم چې د حکومت سره کار کول ناروا دي دا ونه وایم چې په افغانستان کښې زموږ عزت او عفت تر پښو لاندې دی دا ونه وایم چې اسلامي بیرغ په ځای باندې صلیبي بیرغ ولاړ دی دوه سوه جیلونو زولنې دوه سوه زولنې د دې نه راته اسانه دي چې یوه خبر د اسلام په خلاف باندې وکړم د عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه قول را په یادېږي چې د هرقل سره بندي وه جلدا پرې کړه تعذیب یې کړه ویې ویله بیا یې ورته وویل چې صرف رسول صلی الله علیه وسلم ته یوه بده خبر وکړه موږ به تا د بندیخانې نه خلاص کړو هغې ورته وي سبحان الله سل وارې په دې اور کښې سېځل او په دې تور راته حلالېدل اسان دي نه دا چې یوه خبر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان ته وکړه بیا یې ورته وویل چې ته ډېره اسانه خبره وکړه دومره ووایه چې د زما په ځای باندې محمد بندي وایي دا بهتره ده موږ به دې خلاص کړو سبحان الله زما د ټول ژوند ما تنازل وړاندې کړی دی دښمن ته وېشلې کړي دي ما د خپل خلاصونو د دې مسلمانانو د خلاصون په خاطر باندې هغې په ټنډې باندې مچي کړی دی داس خواهش یې وکړه قصه یې ورته وکړه ای امیر لومړی قسم په خدای د ځان په خاطر مې دا کار نه دی کړی د دې څلور سوه مسلمانانو د نجات په خاطر باندې مې کړی دی دغه کوم خلک چې نن د اسلام دعوا کوي په سر پټکۍ په مخ ګیرې لري او د کفرو د په مزدورۍ کې د اسلام نه دومره تنازلات کوي د صحابه و دغه کیسې چېرته دي چې د هغه کیسې دی په یاد کړه د کفر په لښکر کې ولاړ د اسلام په خلاف جنګ کوي هغه ته دې نه بندیخانه ورته ښه نه ورته دې ژوند وان حرقت او عذبت د الله سره شریک مه راوړه ولو که ته ووژل شي او وسوځل شي په اور باندې نن خلک نه تنها چې د اور د اور د سوځلو د ډار نه او د وژلو د ډاره ترای نه شته د ډالرو د ګټلو په خاطر باندې د الله سره شریک وي د الله دین ته تحریفوي د الله د دین دښمني کوي نو زه قوم ته دا دعوت ورکوم چې نن هر با احساسه مسلمان ته خپل کور زندان او بندیخانه ګرځېدلی دی تاسو چې د خپل ځانونو په خپلو کورو کښې په زندان کښې اچولي دي د ځان نه ازادي د فکر ازادي د قلم ازادي د بیان ازادي د کار او ازادي د جهاد اخیستې او هېڅ قدم د اسلام دپاره کار نه شي کولی په دې بانه چې بندي نه شي ته دې نه خو هغه بندیخانه کښې ژوند کول ښه دي دښمن خو به دې ته مجبور کړې شي څو عسکر پیره دار در باندې ولري بیا ډوډۍ خو به دې په دښمن بار شي غیر مکلف خو به شي اصل حکمت د بندیخانې نه دا دی چې داعي کار ونه کړه ولې ولې ظالمان د علما بندیانوي د دې په خاطر چې کار ونه کړه که چېرته علما د بندیخانې د ډاره خپله کار پرېږدي او کار ونه کړه د دښمن مطلب بیا د پولیسو بندیخانې نه په متحقق شو به راورده شو دا د دښمن سره مرسته همکاري ده ته پرېږدي چې دا د بندیخانې تکلیفونه خو شي که چېرته ټول خلک دا احساس وکړه که چېرې ټول خلک د اسلام د دعوت او د جهاد حق ادا کړه دا ټول خلک به په کومو زندانو کښې ځای وي دغه کم خلک چې بندیانېږي دا دغو ډېرو اکثریتونو د بېغیرتیو نتیجه ده چې دا خلک بندیانېږي که چېرته دغه کار چې دغه کم محدود اقلیت کوي چې د نن د هغې په جرم باندې دی بندانېږي دغه د اسلام حق و نعره او جذبه هر مسلمان په ځای کا نو دلته به کلي ټول د دې وړ وي چې هغه په بندیخانو کښې واچول شي بازارونه به ټول د دې وړ وي چې زندان ته بوتل شي جومتونه به ټول د دې وړ وي چې زندانیان شي عوام به ټول د دې وړ وي چې په زولنو وتړل شي هلته به کوم ظالم دا ټول خلک بندیانوي زمونږ په جېل کښې پراته په زنځيرو تړلي وروڼه دغه زنځيرونه د زرهاو مسلمانانو د بېغيرتۍ په نتيجه کښې تېروي چې هغوی تخلف کړی دی هغوی د اسلام حق نه دی ادا کړی هغوی ته د زندان نه وېرېدلي دي چې دا نور په زندانو کښې اچول کېږي هر سړی حتما محکوم په اعدام دی او هر سړی به حتما زندان ته ورداخلېږي خو یاد انسانانو زندان ته یاد رب العالمین زندان ته خلافت غږ په لوړ مورال، قوي عزم او پیاوړې حوصله یو ځل بیا په نوي څپه خپل نشرات پیل کړل. الحمدلله د الله په فضل او کرم د خلافت غږ راډیو د نشراتو نوی پیل د نویو پرمختګونو او فتوحاتو زېري لري چې دا ځل یې رڼه او غښتلې څپه د خراسان ولایت په لرې پرتو سیمو خپره شوه. تاسو همدا شېبه د خلافت غږ راډیو ازمایښتي نشرات اورئ انشاالله ډېر ژر به زموږ د ګټورو هر اړخیزو خپرونو له اورېدو مستفید شئ راځئ د خلافت غږ راډیو سره له پیله پل په پل د سپېڅلي هدف په لور ګړندي ګامونه واخلئ خلافت غږ نوي اېف اېم ای د اسلامي نظام په مقابل کې ټوپک را اخیستونکیه! ته خبر یې چې د دې نظام د قیام لپاره څومره وینې تویې شوې، څومره میندې بورې شوي او څومره اولادونه بې پلاره او څومره مېرمنې لا تر اوسه د خپل شهید خاوند د راتلو په تمه دي؟ ای د اسلامي نظام دښمنه! ته پوهېږې چې د دې خلافت د لیدو په ارمان څومره سترګې خاورې شوي او د راتګ لپاره یې په دعاګانو او ژړاګانو څومره اوښکې تویې شوي؟ او د دې رحمت د قیام لپاره څومره خولې بهېدلې دي، ته په دې نه پوهېږې؟ دا خو لا څه چې ته خپل ځان هم نه پېژنې او د خپل ژوند په هدف هم نه یې خبر. تا کله هم د ځان په اړه فکر کړی چې ته له څه شي پیدا یې، چا پیدا کړی یې او تا ته دا قوت او ځواني چا در کړې؟ نو ته لومړی د دې ټولو پوښتنو په ځواب فکر وکړه او بیا په خپل کار هم نظر واچوه چې ته اوس د کوم ذات د نظام په مقابل کې ولاړ یې. د هماغه رب د نظام په مقابل کې چې ته یې له یو څاڅکي اوبو جوړ کړې، بیا یې د مور په ګېډه کې ستا پالنه وکړه، بیا یې د مور په زړه کې ستا مینه واچوله، شپه او ورځ یې ستا په خدمت تېره کړه او د هماغه ذات د شریعت د قیام په مخنیوي کې خولې تویوې چې تا ته یې د ګرځېدو قوت درکړ، ته یې ځوان کړې. په څو تنو کښې ياد کړې. ته اوس د خپل خالق شکرۍ په دې شکل ادا کوې چې د هماغه ذات په درکړي قوت ټوپک راپورته کوې او د خپل حاکم نه رالېږل شوي شرعي نظام په مقابل کښې خپل هماغه قوت استعمالوې. خو ته دې په دې خبر اوسې چې ته د اسلامي خلافت د قيام مخه نه شې نېولی ځکه زموږ خوږ پېغمبر موږ ته د قيام زېری راکړی. ستا مثال یوازې د هغه کربوړي په څېر دی چې کله کفارو ابراهیم علیه السلام اور ته واچوه ده ورته پوکی کاوه ته نور هېڅ هم نه شې کولی یوازې خپل ځان د جهنم اور ته غورځوې ته له خپل ځان سره دښمني کوې خو ته دې په دې خبر یې چې ستا مهربان رب اوس هم په تا څومره مهربانه دی او اوس هم ستا په توبه څومره خوشحالېږي راشه او له هغه ذاته بخښنه وغواړه چې ستا په پښېمانۍ او توبه دومره خوشحالېږي لکه ته چې په یوه لویه بې سر و سامانه دښته کې روان او د دمې په خاطر په یو ځای کې ډډه واچوې ویده شي ستا خوراک او څښاک په یوه سورلۍ بار له تا سره وي خو کله چې بېرته را ویښ شي، وږی او تږی، د سترګو په غړولو پوه شي چې سوارلي دې ورکه شوې ده، په دې یقیني شي چې مرګ دې په همدې ځای کې راغی. له ډېرې پرېشانۍ دې بېرته سترګې ورشي، خو کله چې سترګې وغړوې، هماغه سورلي دې له خوراک او څښاک سره بېرته له تا سره ولاړه وي، ته به څومره خوشحاله شې! ستا رب له دې هم ډېر ستا په توبه خوشحالېږي. خو ګوره ستا قوي رب له تا نه ډېر قوي قوي خلک ډېر په اسانه هلاک کړي. ته د نمرود په څېر قوي نه یې. هغه یې په ګوډ میاشې وواژه. خو تا ته چې صبر کوي نو په دې خاطر چې ګوندې دا جاهل په خپل جهل پوه شي او ترې توبه وباسي. نو ای ناپوه او غافل انسانه! ولې د خپل رب له مهربانۍ او شفقته ګټه نه اخلې؟ ته اوس هم د خپل پروردګار د رضا کولو موقع لرې. او اوس هم د جهنم لاره پرېښودلای شې او د جنت لاره نېولای شې، نو هله ژر کوه چې دا وخت له لاسه ور نه کړې. راشه خپل ځان قیمتي کړه، خپل رب ته توبه وباسه، په ژوند هېڅ اعتبار نه شته. هله په خپل پاتې څو کلن لږ عمر دې د اخرت ازلي او تلپاتې ژوند ښکلی کړه او د خپل رب د رالېږل شوي نظام د قیام په لار کې په خپل مال او ځان مبارزه وکړه. ډېر ژر به چې د خلافت د زړورو مجاهدینو تېرې چړې به ستاسې تر مرۍ در ورسېږي نو ای د خلافت زړورو مجاهدینو کامیاب یاست چې د شرعي نظام د راوستو لپاره خپلې د ګلې په شان ځوانۍ قربانوئ ډېر ژر ده چې په ټوله کفري نړۍ به ستاسې د قیمتي وینو په بدل شرعي نظام راځي الله رب العالمین دې په ټولو سرحدونو کښې د اسلام چې کوم سرحدونه دي که خراسان کښې دي او که په نوره دنیا کښې دي د شریعت دپاره چې څوک په سرحدونو کښې پراته دي الله دې وله خپې مضبوطې کړي الله دې زمونږ د شهداو دمونه قبوله کړي الله دې زمونږ د مجاهدینو په دې کوششونو باندې د الله شریعت او د الله دین په دې ځمکه نافظ کړي الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو د معمولي اعمال په خپل دربار کښې قبول کړي الله دې زمونږ او ستاسو د عمراو حفاظت وکړي الله رب العالمین دا دعا کوو